صلی الله علیه رسول کریم ما بعد مغه اوله درجه شروع ده هو دینه مخکې درس کې د لا اله الا الله یو یو لفظ الفظی معنا شوی او بیا د اله معنی باندې او د عبادت په معنی باندې لږ وضاحت شو اوس مختصر غوندې دې درس کې مو څه کوم الله نه علاوه خلکو معبودان جوړ کړي دي مشهور معبودان کوم دي دا غوي ذکر وکړو څنګه ذهن کې وي کله مو لا اله وي نو د ټول د مو ذهن کې څنګه سره مو د ټول منفي کو ټول نه انکار وکړو ټول باطل وګڼو برائت ورنوږو الله عز وجل سورت نوح کې کله د نوح علیه السلام کیسه کې چې کوم هغه کوم خلقونه معبودان جوړ کړي دغه نمونه اخست درنګي سورته نجم کې هغه درو مشهور معبودانو نمونه پسې او الله نه علاوه جوړ کړی لات وعزا ومنات افرأيتم اللات والعزا ومنات الثالثة الأخرى بیا دی که اگر که د فار کوچ یو غالب غوی دا یو معبود من دون الله د الله نه علاوه د څه معبود خلکو جوړ کړي داغه په بنیاد باندې کوم نظام قائم وي هغه نظام په شپه باندې حکومت او دولت او ریاست ولوړي یو داسې یو څه کمزوري وي بس څومره یو نظام مضبوط وي دومره مو ته اهمیت زیات ورکوو د هغه متول نو هغه معبودانو کې یو مشهور معبود هغه ډېرو زمانو کې ډېر خلک ګمرا کړي دي رب انهن اضللن كثيرا من الناس هغه بوتان دي یعنی بوت ته او دا هغه بوت باندې د بت په بنیاد باندې چې کوم نظام قائم شوی د بت پرستی او بت پرستی چې کوم هغه باندې نظام په بت باندې قائم دی د بت په عبادت باندې نو بت او بت پرستی کنه صحیح ده مخکې د عربو مشرکان په دې باندې مشهور وو اوس په دې باندې هندوان مشهور دي هندوان د بتانو عبادت کوي او همدارنګه قبر او قبر پرستی دا دوا قسم شول او دریم قسم قوانین او یا قانون یا قانون پرستی نو د اسلام نه ضروري خبره د قانون اسلامي قانون نه علاوه نور قوانين دي او اسلام نه علاوه چې کوم مذهبونه دي هغه مذهبونه او د هغه مذاهب پرستی همدرنګه رواج او جرګه او ملک وغیرہ دا د یو غټ تاغوت همدرنګه بدعات او بدعتي مولا د ځکه خاص تور بنه هغه بدعات مراد چې هغه مکفره بدعات چې هغه سره سره کفر کیږي چې کوم غیر مکفره بدعت یې غو محمد رسول الله کې چې کله باندې محمد رسول الله باندې باس کوي وخت کې به پینې ان شاء الله کافر کوم کې پیدا همدارنګ نفس او نفس پرستی دا مذهبونه کوم ذکر کړی دي دینه زړه مذهبونه مراد دي نوی مراد دي زړه مذهبونه لکه د هندوانو د سیکانو مذهب او يهودیت او نصرانیت سره د زړه مذهبونه دي نوي مذهبونه، نوي کفري مذهبونه لکه کمونیزم او سیکولریزم، نشنلیزم یعنی وطنیات او دیموکراسي او کپیټلیزم یعنی سرمایه دارانه نظام او کنه وضعي قوانين او غیره غیره دا مشهور معبودان دي کنه او د دې ټولو مقابله کې الله عزوجل برحق معبود دی معبود برحق دی لا اله د باطل معبودانو سره د معاملې کولو طریقه متخي لا اله لا اله دغه باطل معبودانو سره د معاملې کولو طریقه متخي و الا الله الله سره هغه معبود برحق ته هغه سره مت د معاملې کولو طریقه خي څه دغه پوره وضاحت نه کیږي چې کله مو د لا معنا وګوره د لا معنا د کچیر تاسو چوک چې ماهر دي دي کې کنه سټوډیو والا کار کوي هغه ته دا ورغو کنه مو خبره ډیره ورو ورو په طریقې لیکنه تفیق هغه بیا دا ورته ځي خبره چې برابر فاصله کټ کوي فاصله کټ کوي نه تاسو په دې پوه د الله معنا به وګورئ صحیح ده اوس د الله معنا وشوله او د الله څخه نور وضاحتونه وشول وشول ان شاء الله مشکل نه ده هغه بیا هغه تاسو نه وی چې څوک څوک ترتیب برابروي هغه د موږ نه ځا سره ورګه جوړ کمه اس کې خبره وکړي ودی بنځه پیدو ودی بنځه پیدو نه ده باندې کوم باندې باندې خو صحیح ځم پوي کوه ا مطلب نه بیا سم دي ها او تاسو باندې باندې خو صحیح ځم پوي ا کې لا غوندې دته نحوی غوندې مشکل ورکې ده کنه او هغه زه دته ډیر اسان زبون کې تاسو ته ان شاء الله دته بیانوم زه کوم چې نحو نه ویلې هم ورکوي شي صحیح ده اصل کې موږ ته په کار دا دي چې موږ هر خبر کې د کوشش کوو بلسان قومه ولا حق به علی ادا کیږي په کار ده چې عوامو سره موږ د عوامو زبان استعمال کړو ان شاء الله درس مو تام د دې کې ډېر غټ فائدہ متحاسدېږي زموږ هر خبر ته دا سوچ کوو دا خبره موږ ډېر اسان الفاظ سره بیان کوو اسان الفاظ سره فصیحه اخ چته یې څنګه خبر اسان الفاظ کې بیانوي یعنی نشته د دې معنا ده او بیا باطل غنو معنا دې نه څنګه جوړیږي د مینس کې بدل غو سفر سره کوخه صحیح ده هغه داسې توجه لګه خو کو عربي کې څوک وی چې لا انتو نه تاسو کې فلانه شش ته اته دوی چې لا په پښتو کې چانه تپوس وکړي چې فلانی شی شته هغه وي چې لا نشته نو چې څرنګه عربي کې د دې دوه معنی دي اندرنګي پښتو کې دوه معنی دي اصل کې کله کله مو دي کې ډېر غلطي ګوخه چې مو عربي وی وی نقطه ته سوچ وی نه کې خو مو وی چې دې دوه معنی دي درې معنی دي کله کله پښتو کې مغه شی نو که پښتو کې مغه شی نه وي خو خیر دی که مغه شی وي نو مغه شی ته به پښتو کې ته بیان کې به ور باندې خپل خلک به صحیح پیوا شي ها صحیح دی نو دې ځای کې دا نشتا او لا عربي کې لا او پښتو کې نشتا د دې دوړو دا دوړه پښتانه او عرب دوړه په دوه معنی استعمالوي ها که فکر وکړو مثال په تور دې ځای کې نو مور ته وڅ کاربي کې وته وڅ لا او که پښتو کې وته وڅ نشتا مطلب د مسوي دنه څه مطلب جوړيږي مطلب دا جوړيږي چې نه حقيقي ټانک شتا او نه هغه ټانک شتا چې هغه ټانک دی نه غیر حقيقي دی صحیح دی تصویر دی ان نشته دا یو معنا ده د الله او د نشته د الله دا معنا ده نشته پښتو کې نه دوه ماده چې مثال په تور دي دا کې د ټانک تصویر لګیدل د دیوال باندې کنه او یو کس مو ته ویلو چې ټانک شته مو ویل چې نه نشته د څه معنا ده د معنا دار څه کوم باطل ټانک ته خوشته غیر حقيقي خو حقيقي ټانک نشته او خالص مو دا دومره خبره څوک څه نشته نو هیڅ کوم دروغجن نه ګڼي دا سره ته نه ځول نشته نه ګورې څه دا سره ته نه ځکه نه څه اپریګ دې تصویر ته پوز نه کړه ټینګ ته ټینګ ته پوز کړه ویګو دا لا اله الا الله کې څوک الله دې هغه چوک چې ورته عبادت کیږي الا الله سوا د الله نه څنګه حق ګڼي صحیح شو بل دا یاد وساتو چې د معبودان معبودان مو کوم باطل څه ګڼي د کې دا سوال اباس ته چوک وکی چې یاره ته معبودان چې کوم خلکو جوړ کړي دی هغه ته باطل ګڼي نو د خلک شته چې عیسی علی السلام نه معبود جوړ کړي به عیسی علی السلام باطل ګڼي ملائکه نه معبودان جوړ کړي نو ملائکه هغه ګڼي او اولیاء اولیاء کرام نه هغه جوړ کړي معبودان جوړ کړي هغه به باطل غني نو دی دی خبر نه خلاصیدو د پاره خلکو بیا دا معنا کوي چې نه مو هغه معبودان باطل غنو کنه هغه معبودان په خپل عبادت باندې راضي وي چې وي نبی صلی الله علیه وسلم په خپل عبادت نه ورځي ملائک خو نه ورځي موږ دا معنا صحیح نه یو خود یو خود معنا صحیح نه دی حقیقت کې دویمه دا یعنی دا د رضی نه او یا رضی و نه دویم دا چې بیا د لا اله څخه پیدا نه کوي لا اله ځکه چې دا عیسی علی السلام د ورنوخله ملائک د ورنوخله صحیح شولا بوت به ونه وباسي ځکه چې بوت خو په خپل عبادت راضي نه دی راضي دی چې د څوره قبرونو ولا دي د بونه وباسي دا په خپل عبادت نه دی راضي څوره و دوونو عبادت کیږي دا بونه لره کې په خپل عبادت نه دی راضي او میاشته او مرستر غره د دوی عبادت شوه د کیږي د ستوري دي دا ورنه وباسي کنه د خپل عبادت راضي نه به پاتې شو څوک پاتې شو ډېر کم خلک پاتې شو نو دی وجه نه راضی نه دی ولا صحیح نه مو اصل کې هغه هغه څوک نه ګوره چې د چا عبادت سکیږي مو دا هغه ذات باطل نه ګڼو ذات خو الله پیدا کړی دی الله کوم شی پیدا کړی هغه نه تر موږ د باطل دی مو دا هغه معبودیت باطل ګڼو چې عبادت وکړي مو عیسی علیه السلام خو پرېږده د بت کوم دی دا خو پاڼې نه جوړ دی کنه یا لرګي نه جوړ دی یا سپینو زارو یا سرو زارو یا وسپنې نه جوړ دی د بت څه کوم شي نه جوړ دی دا ته باطل ګڼې نه وسپنې ګڼې لرګي ګڼې کونه ګڼې سونه او سپین زاري ګڼې خو د دې بت معبودیت باطل کړ اندرنګ عیسی علی السلام خو موږ باطل نه کړو اعوذ بالله عیسی علی السلام خو د الله بنده او د رسول او د الله کلمه د عیسی علی السلام معبودیت په مو 100% باطل ګڼو کوي وازارات حق وګڼل کافر کیږي مشرک معبودیت به یوازې الله حق نه ګڼل نه هغه خپل معبودیت زره برابر حق ګڼل صحیح دی نه ګڼل معبودیت خالص الله نه علاوه د هیڅ یوازې زره برابر حق ګڼل جایز نه یا باطل ګڼل نو موږ کله ویل چې تمام معبودان مو باطل ګڼو دی معنا دا دی چې د چا پر معبودیت ورپورې شوی هغه معبودیت دی مو باطل ګڼو پیغام مطلب دا خبر مې ان شاء الله پوه شو کنه ان شاء الله حد دې دلیل څه دی چې د الله معنا دې باطل کړ دلیل هوړي دې دلیل دار چې د خپل اصلي معنا ده کنه خپل اصلي معنا ده کنه د دې دلیل ته ضرورت مثلا اوس چوک ماته وی چې عربي کې دغه غړې ته ته چې ساعه وته ساعه د څه دلیل دی څه دلیل دی خو عربي کې نوم دی اندا کنه اندا نوم دی صحیح مو دا خبره لنډولو د پر اوم خلک د کوي خشمن دي بل موډل دلایل راوړی شو ښا صحیح د الفاظ بل در کوم دلایل دی غ دلایل بل لغات نه نحو نه وتر خلک مو دې ځای کې مو هم خلکو سره خبره هغه به په پیاوه نه شي مو په بل لانجه بنه وړو زه نه کنه لانجه نه کوم که چور سره مخه مخ خبره شول به به پوي کو که چوک پوي نه اسه تعصب د مکه لک خپل سوچ وکي ور کې پیږي کملوي امي خو اثر سره لانجه نه کوي کملوي نه باید لانجه سره ونه کې خپل لک سوچ وکي خپل پوي شي لګ نحوي کې لغات کې سوچ وکي د الله په معنی سوچ وکي کوم خبره مو کړې ده دا چې ډېر واضح خو کې دې شي نه خپلان سوچ کوي پیغو په مطلب نو دا د خپل اصلي معنا ده صحیح شو نو دی اصلي معنی له سره نو یو معنا خو عام معنی له سره بدل لا اله الا الله معنی مو د ذکر لا اله باطل ګڼم هغه چوک چې ورته عبادت کیږي الا الله سوا د الله نه څنګه ځه حق ګڼم عبادت کیږي خو د عبادت معنی خو مونږ کړه وګه اوس په دتی باطل ګڼم هغه چوک چې ورته رکوع سجده کیږي الا الله سوا د الله نه څنګه حاکم غنو رکو سجده ورته کوم صحیح ده کنه او اندرنګي بات لا اله باطل غنو ماغه چوک چور نه مدد غوښتل کی صحیح ده الا الله سوا د الله څنګه حق غنو لا اله باطل غنو هغه څوک چې ورته د حلالول او حرامول حق ورکول کیږي قانون او نظام منل شي الا الله سوا د الله نه څنګه حق پیګو مطلب او کبه ټول جمع منه کوي نو بيدا سي لا اله باطل غنوم هغه چوک څو ورته عبادت کیږي یعنی باطل غنوم هغه چوک څو ورته رکوع سجده کیږي ورنه مدد غوښتل کیږي یا ورته د حلالولو حرامولو حق ورکول کیږي الا الله سوا د الله نه تغه حق صحیح شو یا الا الله سوا د الله نه څنګه ته رکوع سجده کول هغه نه مدد غوښته هغه ته د تحلیل او تحریم حق ورکول حق ده پیګو مطلب نو دا ځکه هو حق به دې مقابله کې باطل صحیح ده کنه او آیات هم ده کنه فعلم انه لا اله الا الله امام بخاری دین استدلال کړه او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي بخاری حدیث ته من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه یو سړی په داسې حالت کې مړ شول هغه په دې پويږي ان د دې علم ورسره وي د الله نه علاوه بل څوک د عبادت لایق نشته د لا اله الا مور سره وي او د الا الله الا مور سره وي د باطل معبودانو د باطل ولی علم ور سره و د حق معبود څنګه الله عزوجل د داغه د حقانیت علم ور سره کنه نو د سره به جنت داخلي بلکې د کې څه کوم نور شرطونه دي مثلا یقین دی یقینا شرط دی کنه لا اله الا الله خو یقین ته ته نه حاصلېږي ور پر ستر پر ته علم نه حاصل کړي یو شی به اول معلوماوي اول به ته یو شی معلوموې معلومولو نه بعد به بیا تا غبن یقین کړ نه خو یقین نه کیږي کنه صحیح ده اندرنګ اخلاص ته اخلاص ته نشي حاصل دي اندرنګ صدق ته اته ته نشي حاصل دي چې سره پر علم علم نوي کړه مستيقنا بها قلبه یو شرط ورکی کنه همدارنګه خالصا من قلبه همدارنګه صدقا من قلبه کنه د ټول شرطونه دي د اعلی پوره کیږي څه کله علم علم صحیح شو ها ها او څه به ټول شرطونه سره یو شرط راوخلي کنه چې دا ټول پکې نور پاغي کورنر باسي که مستقلا وي که خالصا وي که صدقا لکه دا یو بل کې د سنغه او اصل کې دا دی خو دا کار په کار نه دی نه کوم ته ځکه چې دا ټول شرطونه چې یو ځای باندې ذکر شي خلکو ته وضاحت ډیر شونه دا چې تاسو هغه یو یو شی وی خلک رسول بل بل بیانې درته ځکه درته بیانې ته هغه اهمیت زیاتوي مثلا الله عز وجل سورة حج کې فرمایلی الذين يمكنناهم في الارض کنه چته زمکه کې تمکین ورکړ بس دا خبره کافی او امر بالمعروف ونهوا عن المنکر دا خبره کافی او ځکه چې مون معروف کې داخل دی کنه مونږ زکات بغي کې داخل دي معروف کې کنه او د منځه کوونکي ورکه شامل دي خو زکات او مونږ اهمیت ډېر لرل دی وجنه جدا ذکر کړو نو دا جدا ذکر کول پکار دویم دا چې تاسو ته خبر نه خبر شو چې د کوم شرطونه د کلمې هغه دي دغه شرطونو اکثر تعلق باطن سره دی صدق ته که اخلاص ته مثلا یقین دی ډیر حد پر د علم تعلق هم باطن سره دی د کوم شرطونه نه دی واجنه هغه شرطونه چې چاکي پورا شي هغه انسان نه حقيقي مسلمان جوړوي ها خو هغه شرطونو سره یو خبره ده چې د کوم شرطونه مور ته ذکر کوي دا اوس لګیو الله کې لګیو باطل غنل والا یو شرط بل دی انکار کول والا شرط دی بل د برائت کول ولا شرط بل د دشمنی کول ولا شرط نو د کی وا خبره ده صدا تنا کلمه گو مسلمان جوړوي کلمه گو مسلمان نه پیږي نه په ظاهر تنا مسلمان جوړوي د کوم شرطونه مو ذکر کړ اغه تنا حقیقت کې د زړه والا مسلمان جوړوي خو اولویت دغه ته حاصل دی اخته نه حاصل اولویت چې حاصل دی ته حاصل دی ځکه چې په ظاهر ته مسلمان نشي کنه نو په باطن کې ته مسلمان شې ته مسلمان نه شمار صحیح ده ظاهر په اول مسلمان نه یا اول وی که اخر وی خو په ظاهر ته مسلمان نه وي نو باطن کې مو څه خبر یې ته مسلمان صحیح ده نو اول په دغه څلور شرطونه ته پوره کوي هغه شرطونه پوره کول بیا الله پیدا درکوي نو هغه اولویت دي ته حاصل دی صحیح شو او اکثر داسې معاملو کې اولویت ظاهر ته حاصل چې کوم معاملات ته نور مسلمانانو سره وي کنه مثلا سره د دې څه باطن اهمیت زیات دی خو دې ځکه اولویت ظاهر ته ورکړل نو په دې خبره تاسو پوه شولو د لا اله په مطلب خدغه اصلي معنا شو کنه اوس د دې درې مطلبونه دي څه مطلبونه دي درې مطلبونه دي دلا داندی اصلی معنی درې مطلبونه ها اول مطلب دې انکار کوم ها انکار کوم نه منو انکار کوم او نه منو نه منو انکار کوم یا منو کوم کوم کوم دغه حقیقت نه جوړ شي سوا د الله نه هغه منوم او هغه اقرار کوم کنه هغه باندې ایمان راوړم منوم منه ایمان راوړم دې ته به ضرورت خو یو تل خو ویلو چې به هغه باطل ګڼم کنه آیا باطل ګڼنو نه بعد هم اقرار ته انکار ته ضرورت شته یا حق ګڼل نه بعد هم بیا اقرار یا منلو ته ضرورت شته او شته ولی لا باریک پارک ټول کې عمل کې بیډر غټ فار عملی طور باندې ډېر غټ فار ته اگر الفاظ کې ډېر قریب فار دا څه خلک شته د نه کې څنګه یو شې صفه باطل ګڼي دې باوجود انکار ونه کوي یو شی به خو صحیح حق غني خو دې وجود معنی نه الله عزوجل د فرعون په باره کې فرمایلی کړه وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم د کوم معجزات ته موسی عليه السلام پیش کړی تا نه څوک سوال کوي چې څنګه ته ورته وی روته حق دی به نه منم کله څوره باریک فرق خبرو کې دروغ فرق ثابت کول ته مشکلېږي خو عمل کې واضح فرق دی کنه څوره غټ واضح فرق دی عمل کې دی کنه دی وجنه د جهمیا او د باطنیه کوم دي دوی یې سره ایمان نه ایمان د معرفت نوم دی نو د دې دلیل د سوره بقره هغه آیات کې ده چې کوم آیات آیت کرسی نه بعد ده صحیح الله عز وجل فرمای فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى انفصام لها د نتیجه نتیجه دا شو چې د څه وکړل نا مسلمان شول یعنی چې لا اله الا الله ویل دا مسلمان شول صحیح ده معنا دا حدیث یو در معنا کوي او رغل تاغوت کنه تاغوت طاغوت هر هغه چوک ته چې د الله نه علاوه عبادت کوي او بیا الله نه علاوه معبودان او طاغوت یو منه شو کنه شو صحیح دی د کې هغه د رضی و نه رضی ولا شرط خلق لګوي ته ور بیا رضی دو شرط صحیح نه دی رضی وی که رضی نه وی ټول طاغوتان دي خدغه معبودیت طاغوتیات دی هغه کس به ذات خود طاغوت نه دی کنه لغونده مختصر غونه وضاحت د تغوت خیر دی وکړو هغه اسون غونډه اسون غونډه دې لګي مشکل ما نشته لري اسون چې دا څومره کافر دي کنه دا حقیقت کې تغوتان دي ځکه چې تغوت یې سرکش ده پوه شو کافر کافر خو سرکشي کړي وي کنه کړي کړي وګوره سرکش مو کله کله مسلمان ته یې څه مسلمان وي خو یو نیمه ګناه کوي موږ د سرکشي کوي کنه اصل کې سمندر څخه کله سرکشي څوک خپل حدود نه وځي هغه ته دې ته ورکه توغیانی راغلی هغه تغوت شوره صحیح دی الانکه دار څنګه د الله په حکم کې سمندر کنه د وجود خپل حدود نه وځي لغوي معنا ور باندې کاور فټ کی نو هر کافر یو له سره هر مشرک کافر دا بلکې ګناګاران یو هات پر تاغوت جوړیږي الله موږ ټول وساتي خو هر چا د پر خپل دایره مقرره لکه اوس یو ګناګار سره دی کنه کاغه هر څوره ګناګار دی خو کبیره ګناه باندې څوک نه کفر کیږي د خوارج مزار چې کبیره ګناه باندې کبیر کول کوي یو مو الحمدلله خوارج نه برات نو انده چې مرجعو نه برات نو کبیره هر چړای چې کوم کبیره ګناونه کوي کنه کاغه هر څوره کبیره ګناونه مثلا وکي خو د اسلام دایره کې نه نه نو کيو له سره هغه باندې تاغوت نوم ور فټ کیږي کنه ځکه څه نه څه سرکشي کړي دي او بل له سره د تغوت څخه نه رسې دا هغه دایره نه نه وتل چې کومه د اسلام دایره ده پیغو مطلب همدارنګه چه کوم کافر جزیه قبول کی جزیه هغه خو اگر که سرکش ته تغوت ته ښا یو له سره خو تغوت ذکر ته کافر دی کنه خو یو بل له سره هغه تغوت نه دی ځکه چې هغه بیا هغه دایره کې ورکه دي چې کوم ورته الله مقرره کړ د جزیه ولا دایره چې مقرره کړ الله مقرره ستا انفرادي خپل عبادت کوي شي خپل عبادت خانه پر خپل دین نو پاتې څوک شول بیا تاغوت چې کوم سړی کافر هم وي جزیان نه ورکوي هغه حقیقت کې تاغوت دی صحیح څنګه او نور د تاغوت عام تعریف کوم علماء کړل چې د کوم سره د اوس د مباحث ناغه کله ما يعبد من دون الله بك هر هغه چوک ته الله نه علاوه عبادت کیږي او متفسد وضاحت کوي دغه معبودیت اصل کې تاغوت دی هغه ذات تاغوت نه وی اکثر الا ماشاءالله څنګه څور کې داسې وي هغه ذات معبود غوي د تاغوت نو د انکار څه کوم مطلب دی د الله هغه مطلب خو پوښ ولا کنه څه پوښ نو اوس معنی څنګه کوي معنی به لا اله توجه برابر دی لا اله انکار کوم هغه چانا چاته چې عبادت کیږي الا الله سوا د الله نه څه دغه اقرار کوم هغه منو مغه بن ایمان راوړم څاغه نه مدد وختل منوم زخه اقرار کوم لا اله انکار کوم هغه چانه چته ته تحلیل او تحریم حق ورکول کیږي کاغه حکومت وی کملل متحده وی کنه کاغه غوی قاضی او جج وی کاغه ملک رواج وی کنه جرګاوی کنه او همدارنګي کاغه دغه حکومتونه او دولتونه او ریاستونه وي که څوک وي ها کملو والي نه وي ها څنګه ته تحلیل او تحریف حق ورکول کیږي ناغه نه انکار کوم ها الا الله سوا د الله نه څنګه ته د تحلیل او د تحریم حق ورکول منوم خه هغه ایمان راوړم هغه د ما ایمان دی ځکه چې د تحلیل او تحریم حق دی مغه ته الله له الخلق والامر خبردار شو چې دا تر مخلوق ته د الله پیدا کړی دی خو امر بند اور باندې د الله چلیږي امر څه شي دی امر یو د حلالولو دی د حرامولو یو تحلیل امر دی یو د تحریم تاسو مطلب پوه شولو د دې اوس بیا ټول معنا را جمع کوو نو به داسې لا اله انکار کوم هغه چنا چاته چې عبادت کیږي یعنی انکار کوم هغه چنا چاته چې رکوع سجده کیږي چانه ته مدد غوښتل شي چاته ته حلالول او حرامول حق ورکول کیږي الا الله سوا د الله نه څنګه باندې ایمان راوړم ښه او هغه ته او د هغه رکوع سجده هغه ته رکوع سجده کول او هغه نه مدد غوښتل او هغه ته تحلیل او تحریم او کول مانو هغه باندې منوان راوړم صحیح مطلب یې پوه شول ان شاء الله دک دویم مطلب شو اول اول مطلب شو اول مطلب شو اول خو صحیح اصل معنا شوی او باطل غنو دا اوس اول مطلب دی ښا د مغ باطل غنو مطلب دی اصل مطلب دا چې تش باطل غنو سره کار نه کیږي چې انکار دونه نه کړي ښه کنه